باب شرب اللبن وقول الله تعالى من بين فرس ودم لبنا خالص سائغا للشاربين داغا باب کنا امام بخاری صاحب چې وذکر ده په دې شی هغه اشربه مباحه څه دي که نه د هغې بیان یې دې ځای نه شریکوي له مخکې اشربه محرمه د هغې بیان و اس اشربه مباحه چې کوم دي که نه د هغې بیان کو هغې شی اول باب د شرب اللبن متعلق کې که نه د تکشیش دا زنه خلک چې کیم نه کنه دا کیسه کړی دو کنه چې دغه ډېر شودې چل چې دي دا نه دی راو ځکه چې دا نشه کوي سړی که نشه یو قسم مستی و نشه به سړي چې پیدا کوي امام بخاری صاحب دغه باندې درد کړل د فردا باب وضع کړلو که نه چې دا کیسه چې دو دا غلطه شودې چل کلش کې وي که ډېر وي چې کیم نه که نه هغه شل دا راوځي وقول الله تعالی من بین فرس دا کنه ورچ شي میشه تو سه تعمیم ما د هغه شی نه فی بطونه چې د په ګډې د دغه ځناور شکیم شی نه دي که نه دې نه میش ورچ شي څه شی دی چې یو ورځ سیر درېمي چې لبنا خالصا سائغا للشاربین دا د نسقي لپاره دویم مفعول ده که نه من بین فرس و دمنا د لمانځ د هغې سرې نه او د هغې وینې نه که نه دا چې کله مثلا دا غا وخوري کنه بین هغه بین دا یا چې څه شی وی کنه چې دا غذا وخوري کنه بیا په دا غذا شی یو فضلاوی یو شودوی یو وینه وی دا فضلا شی دا کیز لوړ شي کیز کښینی په ځای کنه شا په دې باندې پوس په دویمه مرتبه شو شودوی درېمه مرتبه شي چې کیم نه کنه وینه وی یا دنه ورسې دی ینه دا چار دو کنه شا چې دا وینه په دې راګې شي تقسیمه وی کنه شا او دا شوده چې کیم دی کنه دا په دې غلیان دی او په دې غټایه باندې چې کیم دا کنه دوله سی خوي کنه شا دوله تقسیم کو او دا چې کیمه فضلاوی دا د پوتې شي په دې غیر ځای باندې کیزه پوتې شي کنه کیزه پر وسی یا کیزه وسی کنه شا دوله د فضلا دا نه دا شوده سری کنه پوس وینه وی په باندې دغه خوروک نه وینا جوړې شي لون یا د فضلاوی وته د ګان شای کنه د سره او بدلمان سي چې کیم نه کنه دا شوده دی کنه شام سوچ مې دا کنه بیا الله پاک فرمایي چې نسقیکم مما فی بطونه ډېر چی میشتو سه ته د هغه شی نه چې په ګډې د دغه ځناور شکیم شی دا کنه من بین فرس و د من د لمنځ د هغه سره نه و د وینه نه سره و د وینه په لمنځ چې دا شی دا کنه هغه چې څه شی دی لبنن شوده دی خالصنه بالکل صفا سوترا کنه خالص خالص زمانه چې د بل څه یا مزش نه وی ور سره کنه نو سره ور ګډه شوی دو او نه چې کیم نه کنه وینه ور ګډه شوی دی لوړ رنگ و بیا نشته بشه کنه شان خالص صفا سوترا بالکل د بل څه یا مزش نه وی بشه او سائغا للشاربین چې پاسونه باندې په مړی باندې تیرې دین کړه دې چین کې کنه دې چین کې بالکل په مړی باندې پاسونه طریقه سره تیرې وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به ارتاق کړه شو رسول مرک ته پیغش پابونه چې به تل کړی شي په دبو نه کنه امخ شه تر شي په بیت المقدس شار شه دا دوی پیولې یا درې پیولې ته پېښ شوی وکنه به قدح لبنن و قدح خمرن کنا یوا پیولا د شروب و بل پیولا چې کیم د شوده و کنا بیا به د شر رسول مر کیمه یو خوښ کړه ا د شوده ولا خوښ کړه کنا وبه قال حدثنا الحميدي قال سمع سفيان قال حدثنا سالم ابو نذر انه سمع عمير عميرا مولى ام الفضل يحدث عن ام الفضل رضي الله تعالى عنها قالت ام الفضل ولدي چې شک الناس فی صيام رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه د ام الفضل خبره شو سوچ کې ام الفضل ویلي چې شک الناس فی صيام رسول الله صلی الله علیه وسلم شکمانو خلق په غریزه نیولې د رسول مبارک سے پورز د عرفه چې عرفه پورز باندې خلق په دې شکمانو چې نن رسول مبارک چې رجانی وریدو کنه دونی وریدو حجۃ الوداع په مقام باندې کنه بیا ام الفضل وی چې فارسلت الیه باناء ورول سره مدتا یو لشا فيه لبن چې پېښه شوده وی شوده نه مې ډاک لشا ورول سره چې ودرا چې د پاته ولګي چې رجانی ولې د کنه دونی ولې نن د عرفه پورې زموږ فشرب رسول مرک اینا شوده وچل کنه دا پته ولګی دا چې رضا نه ځنی ولی کنه سودا یې سودې چل یار ولل وکانا سفیان دا یعنی دا پوس حدیث دی سلیم نه چه نکل کوي سفیان ابن عیینار نکل کوي کنا وکانا سفیان رب مقالا سو سفیان چه دیر ورد یعنی دا ساویلی چه شک الناس فی سیام رسول اللہ سلم یوم عرفتا فارسلت الیه ام الفضل دا دا کسا دا سر نکل کریه دو کنا سفیان یې د سلیم نه نقل کوي سلیم یې د عمر نه نقل کوي چې عمر ویلی دی عمیر ویلی دی چې شک الناس فی صيام رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم عرفه فارسلت الیه ام الفضل ام الفضل نه دی ویلی چې مبر ولا شلا یعنی عمیر ویلی دی کنه چې فارسلت الیه ام الفضل بیا ور ولا شلا چې کیمنه کنه دتا ام الفضل یو پیولا د سعودی نه ډاکه کنه د رسول الله کوچ شلا دینه بیا دا موصول نشو کنه صحابی په دې چې کیمنه صحابی نکړه د خبره نه کړ بلکې عمیر نه کړ کړه کنه دا څه شو مرسل شو صحابی پس پوتے شو کنو شو پوتے پس شا فیدا وقف علیه سوچ میں را کنا فیدا وقف علیه سوحب ویچ دراول وقف شل علیه پا دیگه چه کیم دا کنا چا بنده سفیان بنده په دو باندې چې کله دا رزل وکړ شو دنه د خلک پښتنه وکړه لا چې نه دا حدیث مرسل له او که مسند موصول لکنه دا حدیث مرسل له او که موصول لکنه یا قال د سفیان ویل چې هوا عن ام الفضل دا اگر که مثلا عمیر نقل کوي خدا دا سره کړي ام الفضل نه چې لکه مسند غا موصول چې وی کنه دا حدیث هم دا یو څه هم موصول لو غلا دا یو چې نقل کړه دا ځکه چې دی ویلي دي چې مو ور لسلی او پیولا کنه او په بل چې موصول نه مرسل عمیر وی چې ام الفضل ور ولا غلا پیولا کنه خو دا هغه چې کیم ده کنه مرسل دا داسته لکه موصول چې وي کنه دا لکه د ام الفضل نه چې وي لکه داس چې ویلي وي کنه دا چې کیم ده د امر یقیني خبره ده اچھا جی وبی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقیع ارتاق وکړو ابو حمید په یو پیولا د شودې باندې د نقیع مقام نه د نقیع یو ځای و دا د مدینه منورې نه شل فرسخه وریا و کنه د هغه ځای نه یو پیولا د شودې وروړله فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم برک دغه بربنده وروړله یا رسول برک ته فرمایل چې الله خمرته زله نه پټوله تو چې کیمنه کنه دې لسی لره خو پټ کړه خو د لواز بربان سر د روان کړه د شای کنه ولو ان تعرض علی عودن اگر که په پلنې شعر ته په دې باندې لرګای بیا ولا کفی و ور پر کنه که په پلنې دې لرګای په باندې یې سوا کنه بیا وا چې کیم نه کنه دا کفی و قبل ته شهید پټول دې پر نه ته مين دا خدا مر له پټ کړه وا کنه سم وابي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابو صالح يذكر اوراه عن جابر مار ودلی دا ابو صالح نه یذکرو چې دای ذکر کوي چې کیم ده کنه دا حدیث اوراهو د اعمش چې مو خیال په د صالح باندې دا ده چې د جبیر نه نقل کوي حضرت جبیر صاحب نه قال د جبیر صاحب ویل دي چې جاء ابو حمید رغلا ابو حمید ارتاق وکړه ابو حمید ابو حمید څه رجل من الانصار دا یو سړی د انصار و کنه ارتاق وکړلو ابو حمید من النقیع د نقیعنا باناء من لبننا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله خمرته ولو ان تعرض عليه عودا لکان کافیا لک دا وا کافی وای ته پر اگر کا مثلا تو چې کیمدا کنا په پلنې د لړګای په منی شو وحدثني ابو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وبه قال حدثنا محمود قال اخبرنا النذر قال اخبرنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة رغل رسول الله دي مكة مكرمة نه او ابو بکر صدیق صاحب دي سره وقال ابو بکر ابو بکر صدیق صاحب ویلي چې مرنا براع میز زو رسول مرک تیر شو په یوشپنو باندې رمه په ولا میزه په ولا وقد عاتش رسول الله صلی الله علیه وسلم حل چې تر شو رسول مرک قال ابو بکر ابو بکر صدیق صاحب ویلي دي چې فحلبت قصبه من لبن في قدح الول وشلمو بیا زنا شرحین وی چې دا هغه چې کیم ده که نه د ملک ته وایي دی رمې ملک ای دې اجازه ته د شپون ته کړه و چې دا سیکوي سفر در باندې در سیخېږي که نه یا ورکوا شو ده که نه شه اجازات یې کړه و ځکه دی حال وشلي وي نه که نه ته پوهېږې که نه او زنه وی چې نه چې کیم ده که نه عرفي عادت په داس قسم حالات شو چې داسې یو مجبور وي که نه بیا د خلک که دغه ملک اجازات نه ورته کړه صراحتاً عرفي عادت ته خال کې و چې کیم ده کنه په دې باندې چې داس قسم حالاتې شوې دی چې کیم ده اجازه تو چې بالکل امیر د رامنه چې سیک شو د شي میرا شای شي چې خلک عرف عادت په دې اجازه باندې قائم وکنه شم او زناوی چې رسول مبارک په دې وخت مستر و کنه بیا مستر دې پر خو چې کیم ده کنه د پردای مول د اجازه به را خورو کې چې کیم ده کنه راو ده اگر که ورس چې زمان په باندې لازمي دي کنه په خوروک ته پر اجازه کې ده نه در ضروري کنه شم ای دی وجنا کنا رسول مبارک د شهود وشول واتانا سراقه ابن جعشم ابو بکر صدیق سے وی چروغلو مشتو سراقه ابن جعشم سے په ووس باندې په دې واسه دای مسلمان شو نو ورسته د مسلمان شو ولا فدعا علیه بیا رسول مبارک اراده وکړه د ازور کړل په د باندې کنا دا مخشه تو سرواشي د حدیث په وجده حدیث ده د رسول مبارک اراده وکړه د ازور کړل په د باندې فطلب الیه سراقه بیا مطالبه وکړه دنه سره کای دی خبر الله یدو علیه کدای دا زور نکو په دبن باندې موتا زور ماکه هو ان یرجا واپس کیږي نه در پسې سینه را کنه زه په توس په صدرې منا چې کیم دا خو زور ماکه کنه شا خو دې واپس کیږي واپس کیږي وکنه سم ففعل النبي صلی الله علیه وسلم رسول مرګ دا څوک لا زور یې پرې شو خو وفات شو دای کنه دا مخ ته ترشی په حدیث وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول مبارک ویلی دی نعم الصدقه اللقحه الصفي من حسن بهترین صدقه لقحه اغه زناور ته ویل شي چې د شوده ولا زناور نن وی کنه شوده کو کنه شام اللقحه الصفي صفي من عمده زنا زناور خدا سی چنن وی کنه خدا سو عمدا نه وی دا سیرا په سعودي پیوړا نه وی کنه شا او جدا زناور وی چنن گاوی او په سعودي باندې پیوړا وی ایت الک حت الصفی ول شي اغه ایشا ننګا عمدا او کنه من حتن په اعتبار دی عقیه سره چې چاته مثلا ویر کې کنه چنن گئی شه دی وی عمدا وی ششو دکو کنه او چاته ویر کې چې دا د توي په دې صدقه او کنه بهترینه صدقه وبه قال حدثنا ابو عاصم عن الاوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمزمز رسول مرق شود وشر بيحلو وينزلا وقال ويچ ان له دسمن دد پراغل ولا اشتا کنا دی وجنا د سعودي اثار په خله پر جکیم نه کنه ظاهري دی دی وجنا خله وینځلا وقال ابراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول مبارک ویلی دی چې رفعت الی السدرتو کنه جواد کله شمو ته هغه بیره هغه بیره څه ده کنه خو په دې وې اسمنه باندې پوسه یو بیره ده او دا داسې بیره ده چې دا د ملائکه منتها ده کنه چې ملائکه دې غزیره څخه پرواز کوي چې بدنه پات طرف نه را ملائکه نه شي اطلاعي کنه څه دې وجنه دې ته سدرۃ المنتها ولا شي کنه هغه بیره چې هغه ځای د انتها د چا ده د دغه ملایکې ده که نه په دې نه نه راځي یو تای پوست نه شي تلای که نه شم او په دې بیره چې دا څه پنډې وي لکه پتنګون که څه که نه لکه څېرې څه وي چې ونه ډاکه کړو که نه شم د دغه بیره ته د الله پاک د طرفه نه احکامات اردریمی کنه شاید بیره تا لکه ډاکې دې دي ترسي د خدای طرفه نه کنه بیا دې نه ورسته ملایکې چې کیم نه کنه بیا وروړي دا چې کیم د چې کیم ډیوټي باندې مقرر دي بس هغه خپل ډیوټي کنه هغه خپل ځای ته رسوي رفعت الی السدرة جوات کله شو مت چې کیم د بیره معنی زه چې کیم نه لوړ کنه او سدرة المنتهى تا کنه چې هغه دې ته ورسېدله مت جوات شوله او یو روایت دار ولې چې رفعت الی السدرة زه چکړل شو په طرف دې دې بیره کنه سا الی په ځای باندې الالی او د رفعت په ځای باندې رفعت دې کنه سا اچھا جی یا دفعت که مثلا د جنت نه بنیاد سری سوا ده او په دنیا سره ځای رسوي دي یا یو نیل ولد یو فرات ولد د نیل او فرات سری کنه کار دا دی و هر چې به تنان دي یا دوی ولې دي یره په جنت سره یو سل سبیل له بل کو سر ده کنه ویری کنه دا دوی سلویر ولې دا مو ولیدل و و اتیتو به ثلاثه اقداحین او متروړل شدری پیولې یا درې لسی قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر غنا دا درې لږ فاخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي اصبت الفطرتا انت و امتك تاج کیم نه کنه فطرت تا ورسه دې کنه ویلې کنه دا سعودي خوشول د اسلام علامات دا د فطرت علامات او دا رنګ ته امت یې چې کیم نه کنه سم عاشق طلبیه له د خوږې یې به شي کنه چې خوږې یې به علي چله کبل یې بس دي کنه خوږې هغه چې طلبیه هغه وړه لشکې کوریا وی د وریانا مثلا چې کیمله کنه د تر اورې کنه دا سجه کیمله کنه د ګنا چر نه دو دا نه چې کیمله کنه طرفو دا او تعیش نه دا کنه بالکل خوږې به دا طلبیه شي خوږې سمانه د چله کبل یو دا تروی به دي کنه یا دا سدي دا د زنای بسوی چې دا اکسل نه شي کنه دا خټکه علاقه به او یو د مشتو زی علاقه به د مشتو زی علاقه به د خوږه بری کنه سم سوچ بنا کنه استعذاب د عصب او د خوږه به چې کیم نه کنه طلبیل چې هغه طلبیه کنه د شلل پر دا راوړي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال ابو طلحه اکثر انصاری بالمدینه مالا من نخلن و ابو طلحه صاحب اکثر انصاری په مدینه منوره شه دی جهت د مول د خجیر نه د خجیر مول په مدینه منوره شه دی بل انصاری دمر زیوت نه ولا کده چې سمره چې کیندا کنه بوخینه وی او سمره د خجیر مول یو کنه د دم نو ویری کان ابو طلحه اکثر انصریین بالمدینه مالن من نخلنا مول د سشی مول و د خجیر ول مول وکانا احب مالیه الیه بیرحه او محبوب ترین پیغمبر لرو شدتا چې کیم نه کنه دا به روحا دا یو بوغ و د خجیره دا په ټوله مولا شدتا ډیر ور محبوب مول و کنه ډیر بهترین بوغ و کنه وکانت مستقبلت المسجد و مخمخ جماعت ته مسجد نبوی ته مخمخ وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم یدخل هو رسول الله برکه ور داخل دوه د بوغ دا ويشرب من ماء فيها طيبا ويشرب شلب من ماء طيبا فيها دغه خوځه بنه چې بده بوغ شي کیمه خوځه به رسول مبارک به دیتا ورنه وته خو دی به شله قال انس رضی الله تعالی عنہ فلما نزلت سوات جن نزل شو دایت کلن تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحه فقال عرض یو کړ چې یا رسول الله ان الله یقول الله پاک باندې فرمایي چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب مالي الي ومحبوب ترين په مول مو شه موتا بيرحب اوغلا کنه و انها صدقه لله دا به طرف نه صدقه دو خالص د خدای د پورا ارجو برها و زخرها چې زیلا لره د ثواب د دغه صدقه یا دغه وو او د ذخیره کوله او د جمع کوله د دغه صدقه پر دې کې د خدای پاک چې دا مو ته ذخیره کې ورته جمع وي بیا دا مو طرف نه صدقه ده تو ته مې در کو فزاها ته شیر د سمنه تقسیم کړي د بوغلر یا رسول الله خرج کته دغه مول دغه بوغلر یا رسول الله حیث وراک الله کیم زی کرا چې د روشلا ته ته خدای پاک مناسب کنه چې کیم زی ته ته مناسب لید شي کنه شا هغه شي خرج کوي لګوا کنه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بخ بخ وا وا کنه ذالک مال رابح دغه مولا پیدا مانا غټه مان مولا کنه دا سی ویلی دی او رای او رایحون ذالک مال رایحون دا مولا تلین کا مطلب دا چې مرغو چې وی چې اندی زیره دو کنه شام آه سن سبو وی وگانه وی وگاوی سبو نوی دریمی دا خواستا ختمه دی تلین کدا کنا چه تلین کدا خو پینا چه سرائی صدقا کو آن خدای پا بینک شیط جامع شی خواه شادو کنا شا شک عبدالله دا عبدالله سره کنا عبدالله بن مسلم ایریغه پر غاش شک کرده چه رابحونی ولده کرائحونی ولده وقد سمعت ما قلت رسول برکت او فرمی چه بس مغور دا خبره چه تو کی ما وکړه بالکل صحیح شوا دا صدقه شوا خدا کی شاکه ته او رسول برک ته وی چې شاده ټیک تو خرج کې کا او ته خپل دې کیندا کنه دا سوکه چې خرج کا تقسیم یې کا او پر دې خلک باندې ما تقسیم او خپل اقربا او شفرون غریبونو ته وکړه ترې زمون دی نه رسې کیته ورکه مطلب دا چې صدقه دا وشي و توس د قبیله نه د جایداد نه درې می کنه توس په قبیله کې خپل تقسیم کې کنه د جایداد دا بوغه توس نه بدرې می یا نه کنه شم مطلب دا ده چې دا غا اسراف نه ده او دا پیسې نه دي می چې دوی شای سره ګډول وی چې نه دي ټیک کنه دا نه راته څه چر دي می کنه شا وی چې نه دا پیسې نه دي می دا ټیک چې ځکه دا شو ده ګرم شای دی بچي ور وچه ګرم ولای لش کې ختم کو کنه شا وبه قال حدثنا عبدان قال احبرنا عبد الله قال احبرنا يونس عن زوري قال احبرنا انس بن مالك انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا واتى داره رسول مبارک رضا وکړه د شل د شاو دی سله د سودې ته اراده یې وکړله واتا داره روغلو کېر د انس صاحب ته بیا فحلبت شاتنه بیا چې کیم نه کنه رول وشول مو چې کیم نه کنه یو پسا شو د مر ول وشول فشیبا له رسول الله صلی الله علیه وسلم من البیره بیا ورګړې شو یې باید سودې ته نو بیا دې د پر د رسول مبارک من البیره دې کینا که یا یو میش په کې شنه مې بروک شلې هغه یې وو د شو د مې سره ګات کړ فتناول القدح بیا وخصل رسول مبارک هغه علی شاه فشربا وې شلې هغه شو دا و یې ګات کنه وعن يساره چې د کله وشل په زیوت شول وعن يساره کین طرف د رسول مبارک ته وکړ صدیق صاحب وعن یمینه او شی طرف د عربی یو د حتی سړی وکنه شم دا زنه خلک چې خالد بن ولید خو سید انا د خالد بن ولید باندې عربی اطلاق نشي فآت الاعربیه فضله بغیر یکړلای د هپی سری تاغا جتای کنا شودا خبر سوی کنا شاغه عربی ته ورکړل ثم قال د نور سے رسول برکو ہے چې الایمن مطلب دا ده چې ابو بکر صدیق صاحبان اوستو کنا شا او دا د هتیان اوستو رسول برکو ابو بکر صدیق صاحب تنکل در شودا د هتی ته ورکړل ځکه چې هغه د هتی په شی طرف باندې اوستو او اول حق د چا ده د شی طرف حق تا کنه او ابو بکر صدیق صاحب کین طرف ته نوستو ذکر رسول مبارک دا ویل چې د عربی ته ذکر ورکړل چې الایمنا کنه الایمنا دا الایمنا دا چې دوه عربی نه روغلی دی رفع بشه روغلی د نسبه بشه روغلا ده کنه ربا بنا بده منه چې دا مبتدا کې خبر ور پر موصوف کې الایمن احق بالشرب کنه الایمن احق کنه ایمن چې دا دا احق کنه چې سره شي بلغه ایسرنا او دا رنګ نه سبارو غلا دا دا مفعول به شي د فعل مقدر ده پر اعتل ايمنا اعتل ايمنا فل ايمنا بیا په پس بیا چې شي طرف ته کیمنو سي په پس بیا په پس بیا شي طرف ته کیمنو سي وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا خليل بن سليمان عن سيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار دغاب حميده كنا على رجل من انصار وما هو صاحب له ده رسول مبارک سره صاحب دې دا و بکر صدیق صاحب فقال له النبي صلی الله عليه وسلم ان كان عندك ماء کچره وی تو څنګه دې انصاری ته ویل کچره تو څنګه بوی دا صاحب بات هذه الليله في شنتنا چې تیر تیر کړی وی دا شپه پیغه مشکی شه شنا زړه مشکی ته ورسی غړه کنه وی کنه صاحب دا شپه چې کیمه کنه یې بنا ډاکا کړه به داس بهار ته په ونه پیره یا په تور پیره یا په څه شي پیره وتړل لا شپې وې چې دا یې به ووالې سبو ته به سړی وې خوښې وې که نه دا یې به رسول مبارک ته وایي چې که داسې به وي چې شپې مشکي والي وي که نه غړکې والي وي که نه خوښې سړی به وي خو لیشا وي در سره بیا لیشي ته ورته وچوه چې مې دې وچشي او که چېرې لیشا نه وي در سره بیا به د مشکي وي د غاف خوله ولګوم په خوله یې پچ شه که نه شه نه په خوله چلا راولي که نه ان کانا عندک ما ان کچره وی تو څنګه هبه باته هذه الليله ته چې تر کړی دا غشپه فی سنت نور مشکی شه او له شاوی در سره ویلې شي ترته و چې او الا وکله شه نوی در سره کاری انا یمیز خله په لاګوي دا غاس کاری انا په خله باندې چې میز دا غاس کې له شان وی کنه قال ویلی دی دی روی چې ور رجل و سړی چې یحول الماء فی حائته ها هغه چې کیمنه کنه لګولې په بوغ خپل سه بوغ یې پنا کولو کنه په بوخ شي یې بلا غول فقال الرجل سریو ته چې یا رسول الله عندي ماء بائتون مو څنګه یې بشته دا سه به چې شپاته را کړی د په مشکیش له شاس در سره په دې شي در کوم خپل ما په لګاو فن تلق ال العريش ته لوټ سالس کې په طرف دی غصا پر اسا سا پر چې کیمدا کنه سیړ دا عادی لس کې چې کیمدا کنه کښنه قال ویری دی دروي چې فن تلق بهما دا بوخ چشتن بیت الله دوا سره رسول برکه او د ملګرا وګر صدیق صاحب یا فسکب فی قدحنا بیا یې به ورته وچولې په یوه لیشي شی ثم حلب علیه بیا چې کیم ده کنه شودر ولوشل پیغه یې به باندې من دا جنن له دې هغه کرینی زناور دې نه په کیر شی یو زناوارو کرینای زناوار یو هغه نه شودا ور ولوشل ای به وا شودې ته سره ګاټ کړ قال ویلی دې روي چې فرشلبا رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم صلب الرجل الذي جاء معه یا و چې هغه سره چې هغه غلا و دې سره وکړي شریک سره وشه باب شراب الحلواء والعسل حلوا حلوا هو چې کیم ده کنه دا ست د ټینګ شي ته ویل شي کنه حلوا چې د میستو څخه دی یی کنه ورشه د ټینګ شي ته ویل شي خدا اهو شلان شي کا شلان شي اهو شلان شي کله کله ودا سه نارب جنا جوړه شي کنه سره اړیز نه منا جوړ شي کنه او خیر بهر حال عام ده چې حلوا چې شلان شي کنه شان دا دی د حلوا نه هغه ټینګ شی نه ده مراده دا دی شربت ځنې مراد ده که نه څه ښه شربت وبېدې ښه شربت نرم چې وي چې څل شي که نه هغه ځنې مراد ده او دا دې دپاره چې کوم ده که نه امام بخاري صاحب یایي چې معنې دغه څه طرفو نه ده دا تعیش نه ده او دا اصراف نه ده چې مثلا یې باوي او چیني دا وراچولي وي ښه شوی وي یا یې باوي او بل خېش شی دا ور اچولی وي یا د که نه خېش کړی دی وي دا چې کوم ده په هغې اسراف شی نه ده چې کوم ده که نه دا شل چې دي دړو دي که نه شن شل د هغه خوږه شي منې د شربوته ول عسله یا د ګیبونه وقال زهري امام زهري صاحب ویلی دي امام زهري صاحب ویلی دي که نه چې لا يحل شرب بول الناس نه دی راو چې کیم ده کنه چلان د باول د خلک له شدت اندغه تکلیف دی وجنه چې تکلیف در باندې در شي تکلیف دی وجنه باول چې کنه دا نه دی راو له شدت ان تنزلو د هغه شدت دی وجنه چې نازل شي په سری باندې کنه د هغه تکلیف دی وجنه چې په سری باندې نازل شي دې دې وجنا د باول شل چې دي دانه دی راول انه رج څنګه چې دا هوګان سیده حروم سیده کنه یا دې ګان سی دې حروم سی دې تکلیف دی وجه نه شل چې دی دا نه دی راو لکه مسله دا ستو کنه چې کچره یو سری په مریش شان شاخ شو کنه شان د شاخ شو په مریش کله کله د ډوډۍ شاخه شو ده که خوي کنه یا بل شان وی دا غاښ وچی خوره کنه شاخ یا تیراولی یې بند می مې تیراولی طریقه نه وي که خوي دی که نه شه بیا سرو پې نه غړاب کړای شي که نه چې سرو پې غړاب پکې تیر یې کې که نه شه نو بیا یا نه داسې مالي مې دي چې نه دا یې سرو پې یا دې ګان شي که نه داسې چې کیم ده که نه د هغه په ځای چې څل چې دي دا څه دي دا راودي که نه شه یا نه داسې مالي مې دي که نه شه خو خیر چې کیم ده که نه هغه د پر جواب دا ده که نه شه بیا د باولې د وجه نه دغه ختمېدل یقیني دي یقیني نه دي که نه شه د وجه نه چې کیم ده که نه او یا دا مطلب ده چې هغه خو د استرار حالات وي که نه شه و دا دی د شدت نه د استرار حالت نه کام شدت مراد ده که نه چې د استرار حالت ته یې نه وي رسېدلی که نه شه قال الله تعالی احل لكم الطيبات یعنی حلول ګرځول شي تاسو پر حلول شي نه او دا خو مردود شي ده د باول کنه وقال ابن مسعود في السكر ویل دی عبد الله ابن مسعود صاحب په بری دی غشرو پیش چا مثلا پښتنه د نو کړه کنه دا یو سړی چې کیم نه کنه بیماری باندې گرفتار و به چا مشوره ورکړه چې شروع پچ شه بیا د چې کیم نه کنه د عبد الله ابن مسعود صاحب نه پښتنه وکړه چې سرانګه شروع پچ شل چې کیم نه کنه دا متراوري کنه دی راو بیا عبد الله ابن مسعود صاحب د شروع بری شو ته او فرمیل چې ان الله لم یجل شفاءکم فيما حرم علیکم خدای پاک چې کیم ته حرام په تاسو باندې ګرځولاله پېښه خدای پاک تاسو پر شفاء نه ګرځولې کنه شام بهر حال چې کیم نه کنه عبد الله ابن مسعود صاحب چې کیم نه کنه دا کیسه وتا وکړه چې خدای پاک شفا نه دو ګرځولې پیغه شي چې کیم شای چې کیم نه کنه په توز باندې حرام ګرځولا شواله دا لکه د عبد الله ابن مسعود صاحب چې کیم نه کنه خپل رایا د چې کیم نه چې علاج او تدوی په حرام شي سره دا نه درو کنه شام دا نه درو او لکه مثلا جمهور په دې باندې دی کنه چې کچره داس وی یقین دی وی کنه شام یو یا غالب مون دی وی کنه شا اې دغه بیماری کنه د ختم دلې په سبب دغه حرام شي سره کنه شا او بل متبادل دوی یعنی وی چې کیم نه کنه چې هغه مثلا علاج ته وکي واغه دوی ته وخره او مسلمان حزق طبيب دی ته وی کنه چې تو بل دوی نستا او غالب مون دا چې دغه حرام شي سره په تاریخ کې بیا جمهور داسي چې تدوی په حرام شي سره دا بیا ودو کنه اچھا جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو سما قال اخبرني هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وانهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل اچھا جی دا کسی دا دی چې کیم نه په دې باب شو دا کی بیان و د حلوا دې ذکر دا کنه شا او په دې سه چې کیم نه کنه دا باول او د خمر یا چې کیم نه کنه په شروع وړل کنه وړل ا اپوس چې کیم نه د زوري سه په کول شه باول وړل کنه شا او د عبد الله بن مسعود صاحب په کول شي هغه شروع پر ول سکر کنه شه دا دی وجه نه چې اصلي د باب هو د حلوا او د اصل لپاره چې کیم نه کنه مناقض شو دا د طیبات کی کنه شه او دا متیان دې شو او دا شروع شولا دا چې کیم نه کنه صحیح دی دا غ نجس صحیح نه دی رجس تا کنه شه دا د هغه مقابل او سید دی او صحیح نه چې وځه وځه کې دي کنه اپ از دا ضد سره چې کیم نه کنه صحیح شو وځه کې اې دې وجه نه دغه باوله او دغه سروپ یې په دې باب شروع وړل چې دغه نره صحیح نه رېږ دې ته په باندې وضع شي کنه کنه وی اصلي باب یې دې پراندا مناقض کړه باب چې مناقض کړه دې د حلوا او د عسل دې پر مناقض کړه دا کنه باب شرب قائما وی لوړ یې باندې چې کیم نه کنه چلا اچھا جی په وی لوړ یې باندې چل کنه دا غږی چې د کیم نه روایتینه وروړي دا روایتی نه چې کوم ده که نه دی نه دا معلومه دي چې په ویلوړ یو باندې شل کې دي دا راودي که نه شه په ویلوړ یو باندې شل دا راودي او زنا ملک متعدد روایتی نه چې کوم ده دا سره ولې دي چې په ویلوړ یو باندې شل کې دي دا نه دی راو که نه شه دا روایت بل مسله که مثلا دا تعارض ده که نه شه سوچمه دا کنه دا این داغه دی چې کوم روایت نه امام بخاری صاحب وروړي دی دا جواز ور معلومه دي چې په لوري باندې شل کې دي دا راو دي او زنا بیا بنه را که ته بخیر واتی نه روغلی دی نه داس ماری میری چې ویلور یو باندې چل کې دی دا نه دی راو کنه شام بلکې دا مر پر روغلی چې ویلور یو باندې چې شی وچه کایا کا کنه شا پالک باندې ګوتې چیرې کا کنه شار کایا کا کنه شا دا کایدا شیطان ته سره دا چل کړی دی کنه شام بیا لکه داس قسم روایتې شي چې تعارض سره روشي هغه د شی یا چې کیم نه کنه یو ته په بل باندې ترجیح ورکړي دی او یا چې کیم نه کنه یو ته منسوخ ویل شي او یا چې کوم ده که نه تطبیق شي هغه دی شي ځنه حال کې د جواز روایت ته ترجیح ورکړي دو چې دا جواز ولا روایت نه د اقوا او اثبت دي د حرمت ول پر رواج د عدم جواز ول پر رواج باندې کنه هغه چې کیم نه کنه د امر کوي او اثبت نه دي لکه دا د جواز ولا روایت نه چې کیم امر اقوا او اثبت دي د روایت ته ځنه حال کې ترجیح ورکړي او ځنه وی جنا وال د شرب قائمن نه نه یو غلی وسانه خو ورس کې د نه په دې روایت سره منسوخه شوی دی سوچ مې دا کنه او زنا خلق چې کیم نه کنه بیا تطبیق په شکو کنه شم ا تطبیق لکه مثلا په دوه طریقې سره کو بش یو طریقه دا دو یا د نه یو روایتینا اپ تنزیه باندې ورحمل لیکنا خلاف اولا باندې ورحمل ولا جو غولا جواز ولا روایتینا چې کیم دا نه روایتینا چې د کیم رغلی دي کنه دا شرب قائمن ولا دا او دا کیمو جواز چې درو غلط دا شرعي جواز دا شریعت پر هغه سره په یولوري باندې چې وچ نه په ګناه ګورې دی نه په ګناه ګورې دی یولوري باندې شل چې دی دا راو دی پاسه ته بند خبره دو چې په یولوري باندې شل ما کا کدای چې کله zarar در کله په یولوري باندې شل کنه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حدثنا مسعر عن عبد المالك بن ميسر عن النزال قال نزال سيبيلي چې اوتیا علی علی باب الرحبه ته رحبه رحبه چې کینه کنه د خلوص میدون ته ویل شي کنه سوره خلوص میدون کې وی کنه صاحب لکه مثلا نه اندازې کنه دا دې ته رحبه ویل شي کنه صاحب او دا ما دې چې د رحبانه چې مراد ده کنه هر هغه جامع مسجد د کوفه چې ده کنه کوفه شه جامع مسجد د دې هغه سهن زره مراد ده کنه سره دینه ا د سهن یو دروازه ولا کدا وریا دروازه یا د بیل دروازه کنه ایت باب الرحبا ولا سی کنه صاحب د جامع مسجد اچھا جی او دیا علی علی باب الرحمت روړل شول کنه روړل وشول چې کیم نه پې به سره حضرت علی صاحب تا کنه په دغه باب الرحبا مقام باندې کنه باب الرحبا هغه ګیټ د هغه صحن د جامع مسجد د کوفه کنه فشار به قائما بیا د چې کیم نه کنه غیبه وشل په ویلور دی باندې فقال هر تلی سوي چې ان ناسن یکره احدهم ان یشرب وهو قائما سخالک دا سستا چې مکروه غني او باد غني او کاز دې دی چل کنه او حال چې دای ویلور وی چې په ویلور یې باندې چل کوسه دا زره خلک دا ستا چې کیم نه کنه چې هغه مکروه او باد غني کنه سم خو مو په یو لوري په کوس چلې ځکه چې وایي نه رایت نبی صلی الله علیه وسلم فعلا مرید الله رسول مبارک چې دا دی نه داس کړی کما رایتمونی فعلت لکه تاسو چې زه ولید چې مو وکړل لکه مو چې په یو لوري وچلې رسول مبارک مرید الله په یو لوري باندې وچلې دي کنه صاحب وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد المالك بن مشترى قال سمعت النزال بن صبرا يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه صلى الظهر او ذکر کړه ده د روی د آدم روی څه ده کنه دا ول امام بخاری صاحب استوزم رأسه ورجله دا ذکر کړی دی کنه چې واغه سلا وجهه و یدیه و رأسه و رجلیه ثم قام اذن اورسته چې کینه کنه چک شو ودل فشار به فضله بیا چې کینه کنه وی چې له حضرتای با خپل واه وا کایمن حل چې دی ویلول حضرتای بدا او د سسه ثم قال اذن اورسته چې ان الناس یکرهون شرب قائما وان النبي صلی الله علیه وسلم صنعا مثل ما صنعت وابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم بن الاحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنه قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم باب من شرب وهو واقف على بعيره کنا چې په سورلی باندې په بعیر باندې یا په بل دبا باندې لوړ وې او بیا چې کیندا کنا پوس چې کیندا کنا په بعیر باندې یو بچ شي کنا شدار وړي وابي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال اخبرنا ابو نضر عن عمير مولى ابن عباس عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها انها ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف آه، دا یو رواج دی می چې علا بعیره کنه دا دی په دې رواج نشته سره واه هو واقف نه ویلوړو کلا عشیت عرفه فزاد اورید د عرفه کنه عرفه اورید اذا دوا ترکیبینا دی کنا رفع قد شرع الايمن احق کنا في الشرب ولا فالايمن شدا في صدو کنا دا عطف دے پر دو کنا شام ثم الايمن بیا په هغه شی پس بیا ورسته چې کیم شی ته رابطه نوسی بیا په پس ورسته چې کیم نوسی بیا پس بیا ورسته شی ته رابطه چې کیم نوسی کنا پیری کنا دا الايمن احق في الشرب ثم الايمن ثم الايمن فالايمن دا کنه کنه دې څه داله حال چې گاډو نو او چې په ترتیب نو ستوي کنه شي طرف ته کین طرف ته پیش بیا د ایمن له حس کې اگر کا وړي کا ویل نه وی کنه اگر کا غلام ویل نه وی کنه پیش د ایمن له حس وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيا بلبن قد شيب بما ان چې ګاډي کړی شګړ کنه او دا سی طرف دی چې کیم نوسته دی ته نه ورکوي دا سی طرف ول نه وي جزات ته او خلې کنه وي دا او خلې وي چې جزات وي دا او خلې کنه سم دا جزات نه ورکوي اول حق دی ادا کنه سم هل یستاذن الرجل ای جزات وی طلبی سړی من دی هغه جنا ان یمینه چې سی طرف دی ته نوستوي تو شور به بچل شي جزات وی نه طلبی له یو تی الاکبر چې ویری پیغمبر سره کنه وي جزات سی طرف ول نه طلبی طلبی وي وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي حازم بن دينار عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه وعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الاشياخ وكيل طرف ته بوډا ګون نو صفه خالد بن وليد صاحب او کنه فقال للغلام اتعذر ان اعطي هؤلاء ذي جزات کې کنه کې چې زه دې بوډا ګون ته لکین طرف ته چې کیم بوډا ګون نو سیره تا ورک فقال الغلام هغه بچی وی ته ویل عبدالله ابن عباس صاحب وکنا هغه ته ویل چې والله یا رسول الله لا اوسر بنصیب منک احدا خدای مې دا قسم یا رسول الله زه ترجیح نه ورکوم احدا هیڅ چاته بنصیب منک به باخره د موتونه یا تونه مې کیمه باخره شوی دی چې تو وچله به موته پوتې شوی کنه دا تونه مې چې د کیمه باخره شوی دی په دې باندې ځم بل چاته ترجیح نه ورکوم زه خپل څه کنه نه کدا اجازه چې بډا ګونه تا ورکړي قال ویلی دی دیغه راوی ویلی دی کنه دیغه سال ابن سعد صاحب چې فتله رسول الله صلی الله علیه وسلم فی یده په شدت سره ورکشه شو لا شو در رسول الله مرکه زم په دسین در وخلا کنه سا هره کنه امره حدیث یې مو پغا کنه فتله تل لا په شدت سره ورزل دا ورکه کنه فتله رسول الله صلی الله علیه وسلم فی یده باب القرئ فی الحوزه خلیلا غول چې کیمنه کنه په خلبنه بچل کنه په هغه تلو شه تلو وي مثلا یا بل داسې ډینګولای وي یا بل داسې ماټ وي یا ګړای وي خله په ولا ګړه کنه په خله باندې لیسه چې کیم نه کنه نه مینه کنه دا راو دي کنه شم اچھا جی یا ویلینا چې نه راغاس په سم دي کنه شم وابي قال حدثنا ابن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار وما هو صاحب له فسلم نبی فسلم نبی سلام و صاحبه سلام رو رسول مبارک او هغه ملګری دا فرد در رجل هغه جواب فقال يا رسول الله سلام بیا بیان ته و امي وهي ساعه حاله د ته چې درول دا خدا سه وخت چې ډیر ګرم وخت کنه کټکن یې غرما وی وی غرمه و ډیر سخت کنه وهو او دا سړی چې يحول في حائط له لګولې په غي بوغ خپل شته شي یعنی الماء یبا یبه په خپل بوخ شي لګولې کنه ګرمي وخت فضیح مې ورچل کنه وانا اصغرهم زه وړي کده دی مدای نه خدمت ته پر وړي کده وی لوړو کنه فقیلا پدې شه شاغ وش چې حرمت الحمرو حرمت الخمرو فقالا بیا ابو طلحه صاحب ورته ویل کنه شچې ایک فئها ایک فئها سال کا وړو چې کینه کنه دغه شروع کړه فکفعناها بیا وړو مشته کینه غلره قلت لانس رضی الله تعالی عنہ دا غ سلیمان وی دا د معتمر پلور څه ده کنه سلیمان دا وی چې مو ویل انس صاحب ته چې ما شرابهم څه شی و دې څه دی دا شراب دې دی قال انس صاحب چې رتبون رتبون و بصرنا کچا حجیره و تزا حجیره کنه دا دینه وی چې کیندا کنه له شراب جوړاوله دا هو د انس صاحب دې دی راسه شو قال ابو بکر بن انس انس صاحب بچای دا ابو بکر نبی ابو بکر بن انس ویلی چې وکانت فلم ينكر انس انس په دې باندې انکار نه وکړلو کنه شا نو ویره سره دې نه په باندې وکړو چې نه ما دا سیا چې دا چې کیم نه کنه فضیح دې شروع پی کنه شا دا انکار نه په باندې وکړو دا هو دې بچی دا ویل وحدثني بعض اصحاب انه سمع انس رضي الله تعالى عنه يقول كانت خمرهما ویرا انس ابن بقلا دا ذکر نکړل چې كانت خمرهم ویرا فضیح شروع دې یوم اذن په دې ورځ باب تخطیه الاناء پټول دې لیش کې کنه لیش کې کنه شیطان آل شنشی جوات وای چې پټ کړه دی یو خدای نوم نه کوه خاص طریقه نشه یو خدای کې صد دوی مدا کې صد چې سو ډیر ځوان دي سوري ګرځي کنه شا دا لړ مون منګرون د چرمس کی دا نیر سینا حشرات تم زکه دا ګرځي کنه پټي پټا وای کنه دیغه د zarar نواز کې نه کنه باج او درې ما دا خبره چې لکه دار دی چې په کول شي واش پادو دیغه شپه د اسمونه طرفه نه بیموري نه دی لري کنه شان یو شپه د اسمانه طرف نه بیماری نه لري به چې کیم لسی بربند وی کنه شا ا بیماری اله په دې څنګه کنه به دې نه کنه چې کیم لسی بربند دا کې دای چې کدا شپه بیا په دې شپه باندې بیماری نه زیلا شي چې دته چې کیم نه کنه لسی بربند نه کنه شا دې وا جنا ده نه دې اغه نه وا چې کیم نه کنه محفوظ وی کنه شا او بل دا چې شپې چې سملې دا ډېوې مې وې د لالفینی نه دا مړه وېسته کنه ځکه چې کله کله دې نه چې کیم نه کنه یې ور ولګي دي کنه شا دا چې کیم نه خامه خبره وي بل دا خبره چې دروازه چې باندې ویل چې کیم نه کنه د خدای نوم په باندې وخلا کنه خدای نوم په وخلا سره چې کیم نه کنه باندې و دا ما شو چې ما شوم کې دي په دې وخت دا شیطانون څه دي کنه دا منتشر شي پریون او شیطانون کنه وړو ور کې په دې وخت ما پرې دی کنه سا جلس کې مثلا نه شپه تیر شي به خیر ده کنه دا وی سا چې کیم نه کنه خدا وال ما شوم شي کنه سره شام چې دا ویل شي کنه په دې وخت چې کیم نه کنه وړو ور کې ما پرې دی کنه اچھا جی باب تخطیت الانابه بی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عباله قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنح الليل سوحت چه شي اول د شپه سجبنا کنه اذا كان جنح الليل کنه دا جنح تیارې ته ویل شي دا اول تیارې سوي کنه سوحت چه شي تیارې د غشپه څه وخت چې شي تیاره دی دغه شپې معنې اول د شپې چې روشي او یا داسې ویلي دي چې اذا امسیتم څه وخت چې داخل شي تاسو په وخت د مساف کې د مسو وخت ده که نه شه یا فکفو سبیانکم یا ایسروی تاسو د وړو وړ کې خپل کنه دا ما پرېږدئ نه را ایسروی فإن شیاطینا تنتشر حين اذن شیطانون ویلې دي کنه په وخت د کومه په دې وخت کې کنه کله وتر یې وی وای کنه فاذا ذهب ساعت من الليل سواد جی تیر شي سو ساعت تش پینا فخلوهم بیا ټیک تو غلند وی سده ګل عربی اول نه خیر د مخیلې دي او دا غوان مشوم شي سی کنه شا په دې واسه شي تنور منتشر کړي دا دې سمبولوي واغلق الابواب دروازه بندوي خلاص دروازه ما پرې دی واذكر اسم الله او په باندې ذکر کوي نوم د خدای پاک دروازه بندوي خدای بسم الله وکړه فإن الشيطان لا تفتح بابا مغلقا و او کو قربکم خله تړی د مسکی خپل کنه مسکی وی غړکی وی نه را لسی وی دغه خله بندوی وذکر اسم الله وخمر انیتکم بټوی تو سلیش کی خپل وذکر اسم الله ولو ان تعرض علیها شیئا اگر که په نړۍ باندې سي دوستي باندې څه شی بیا دا کافی ده واذف مصبيحكم رويت سدي اخره وبه قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا امام عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذف المصبيح اذا رقدتم سواء